بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه كتاب الزبائح دا كتاب ثابت بيان دا على کې زبح كولك زبیا هم دا له چې دا مزبا په الحال ما ته حلال نه ده د دې زبې په برکت با په آینده کې ما دې پاره حلال شي ذبائح لا جمل ذبیحه ده او ذبیحه اسم ما یذبح ذبیحه نوم دا غتیز پاج کوم سیز یذبح ذبح کول شي ذبح ذبیحه او ذبح دا په یو معنی ده ذبح عظیم قران کې مرادي ذبح معنی مذبوح سر تاسو په اکبری کې ویني او ذبح دا مصدر ده ذبح ذبح څه ته وایي چې لکه دا رګونه پرې کې او داج دا غټ غټ رګونه نه دا کټ کې عربي کې دې ته ذبح وایي پوځي او زکات اسم من زکا الذبیات تسکی اذا ذبها زکات د فعل ته وایي چې پاک شي ذبح یې کړي هغه نه بعد چې سره شي هغه ته زکات وایي وشو مت زکات معنا ده پاکول سره قال مصنف قال مصویل دي مصنف قدور مولا الزکات شرط حل الذبيحه دا ذبح کول زکه شات عربی زکه شات زکات چې غړی پرې کې سی پرې کې غړی مری پرې کې یاد نو حل الذبيحه دا شرط لپاره حلال ولو د مسبوحه بغیر د زکات بغیر د غړي پر کولو مصبوحه حلاله نه ولی لقوله تعالی الله جل جلاله ارشاد الا ما زکیتم مخکې لکه احکام ذکر شوی دي دم دی او مصفوح دی او سدی او سدی الا ما زکیتم هغه چې تاسو ذبح کړئ ٹھیک شول نو خدای پاک حلال والای د مذبوحه دا مشروط په شرط زکات باندې وګرځول نو زکات شرط د حلت ذبیحه لپاره او بغیر د زکات هغه مذبوحه حلاله نه ګرځي او بل دا ول ان بها يتميز دا دلیل نقلی د لذک عقلی د ذکر کوي او کدا مصفوح و نوتل په طریقې معلومي سره چې اوس به د ذکر کوي ان شاء الله بیا له په حلال وای لان بها په سبب د زکات او زبا کول باندې یتميز الدم راجدا شي الکوای دم النجس هغه مرداري من اللحم الطاهر د غوخي پاکي دا یو بل حکم د ذکر کوي ما ته وښه دوه سیزه دي یو طهارت ته یو سیز ده یو حلالواله د سیز چې حلال ده ته چې یو حیوان معقول اللحم ذبح کی نو طهارت هم پکې راشي او حلالواله هم پکې راشي قابل د دې چې تی اوخره یو غیر معقول اللحم حیوان ده تا هل ذبح کړلو حلالواله نشته پکې خو طهارت پکې راځي خوري بینه چې حلال شي خو پاک سواله تاسو پښتو پوهیږئ غیر د خنزیر غیر د خنزیر ولی ځکه چې دا ویلي دی وجنه غوخه مرداره خوري بیا ولې ځکه نور نصوص پکې څه دي موجود دي بیا نو څه مسله نو مسله دا ده تا مثال په تور زمرای الان کو او د زمری دوره غوخه د لکه په دې جوب کې پرته ده امام یې پته د تول لګېدل امامت کې وکړو منځو شي کولای شي یو کله وشاله کړ وخت طاهره ده پاکه ده تاسو ته یاد نه څه په کیس نه اوس دلته خبر دی وکما یثبت لك څنګه ثابتيږي به په دې زکات باندې په معقول کې الحل حلال والے للاكل للاكل اسمه ثابتيږي به په دې حلال والے باندې الطهاره في المعقول وغير فغير معقول خوش مسله باندې ولی فانها دا تاسو قاعده یاد ده چې په احکام شرعیو کې هغه اعتبار د معنا لغوي هم وي اعتبار ده نو په کوم ځای کې چې معنا لغوي موجوديږي بیا به هغه محل تم من حکم متعدد ورځو کویږي نو فإنها لا زکات تنبئ خبر ورکی په اعتبار لغت سره على هذا طهارتنا ولزکات ته پاکیدل ويزکیهم پاکیدل یا د نس خبر ها چې سیس پاک شي او پاک کړی شي یا د نس ومنه قول عليه الصلاه والسلام او د دې زکات جملې نه قول د رسول الله مبارک ته زکات الارض يبصرها دغه په ځمکه فعل الاول نسته کان نو مراد دا چې زکات په معنا د طهارت په معنا لغوي سره نبی عليه الصلاه والسلام ارشاد ده زکات الارض پاکوا پاکیدل د زمکه یو د سره او کېدل دي زمکه باندې ماشوم بولې وکړه هغه زمکه وچه شوله ته په هغه زمکه لمونځ کولای شي اگر که تاسو درته چاچولې نه وي هم په البته تیمم نصیب واله ایمو نشو اهل د کاغیر په هغه چې کوم د هغه سیدا طیبا وخت په دا سید طیب نه قال منځ ور باندې کیږي طاهر رسول زکات الارض يرصها او شو مثلا فاکول لازمکی فاکیدل لازمکی ها او کیدل لازمکی دي دا خلاص خبره دی اوس دا زکات نه زکات دا دغه عام زکات وانه دا عام زکات وانه هغه په زیر سره ده پښتو په دا په زال سره ده پیږي کناس دي وهیا دا زکات نه ذبحه دا دوه قسمه ده یو اختیاري ده بل غیر اختیاري وای وهي اختیاریه دا ذبح اختیاري ده کل جرح لکه زخمی کول فی ما بین لبتی ولیحیه لبا دا د سینې دغه اړوکو ته وای دا نه دا د سینې چې ور باندې ختم ولې دا نه دا سینې چې دا جګر او دا سینې دا ختمي د اخیری اړوکې نه دا دوه جګ جګ چې ویلان کوم دي دا بیا دا ځینې غونې زور دلته وو په کې چې خلک یا د نسخ دا دې دې ته لبا وای او لحیه اندغه ته وای دا دا ګیره چې ور باندې راشنه دا تسمیه د حال په اسم ده محل سره ځکه ګیري ته لحیه وایي چې دا ولاړه په دې لحیه دوه الکه دا دوه اډو کې یو نه د دوه دي دلته انفصال ده چې دې دغه ځای چې لیک دوري د سکه سره ما ته خاله یا دنه او کنه چې دا واه على لکړه ده چې د سکه زامه دوه ځای شي واستراري بل لك دا زکات استراري ده وهي الجرحه في اي موزين زخم کول په هر ځای کې چوي هر ځای کې کانه چې دا موزي من البدن خدا دا دو شرط سره ضروری دي چې د خدای نوم به ور باندې اخلي ما تسمیه او تکبیر چې کله چاړو پسې شړې زبې استراری کې د خدای نوم به اخلي کته چاړو پسې وسړل د خدای نوم دی وانه خس ذلک حلال نه ده دا سره ولګوي کان نل ما تسمیه او تکبیر سره تسمیه او تکبیر والثاني دا زبر استداري چې ده کل بدل عن الاول دا پشان د بدل نه دی اول نه عین بدل نه ده پشان دی بدل مکتوب پی کې نه پی از موږ تقسیم کو څه کو تقسیم کو د زبر استداري وي اختیاري ته نو یو قسم د بل قسم نائب کېدل نشي دا زه به په منطق طرز باندې جوړه یا لکه وای یو قسم د بل قسم نائب نشي کېدلی اوس بیا وایي چې ملا منکیس کې وایي الکه ځکه د اقسام منس کې تضاد وي اقسام منس کې تضاد وي او د نائب او د منوب د بدل او د مدل منه منس کې مناسبت پکار دی دلته خدای تقسیم کې د دیو جره موږ تعالی بدل نه په شان د بدل وایي نو دا شان د بدل څنګه پکې راغی چای نه بدل نه دی دا ځکه چې اول چې نوی بیا به دوه مذهب هي اولان کې تقصا ومنس کې مساوات دي تقصا ومنس کې مساوات له کوي هر یو مستقل بیا ډنګي هاي وختو فویږي او دلته چې اول ځبه نوی بیا بسي دوموي دا شان د سپک راغی شان بدلیت خو سړی شي وثاني کل بدل عن الاول لانه شان دادا لا يصاروا تلنشي كولي إليه الثانية لكي يذهب إلى إلا عند العجز عن الأول تكال اختياري نشي كولي فهذا داتلل دوامي زبلا فوقت عجز كيدلو الأول آية البدلية دا علامة دا بدليتها وهذا دا خبر الثابتة ثابتة ولأن الأول اول چې اختیاري عمل فی اخراج الدم اعمل فی اخراج الدم اعمل سره د ذل خشات الک عمل کون کړه په استلو د ویني د کلار ګونه چې د اصل د ټول بدن الک وینه د دې جن سره پاس کیږي ځکه دا دا د غټ پایپ لاین څه نه غټ پایپ لاین نه لکه چې د ګیس والا یو غټ پایپ لاین او نور واړو واړو د کېږي دا دوره ګونه غټ پایپ لاین چې دې کار دی وروک ټول بدن وینه وګي خدای شان پښتون په هغه وینه کومه غوخه کې پاتې ده غوخه خپل وینه ده هغه د رګونو وینه نه ده خدای شان پښتو پیږي کنه پیږي خلاص لأن الأول أعمل في إخراج الدم والثاني أقصر فيه نو فوقت فی به نو اکتفا وکړه شو به په دې ثاني باندې عند العجع عن الاول مقصد خدا ده چې وینه وځي نو وینه په اول ډیره وځي په نسبت سره ثاني ته ټیک شو مولا خلا ولی اذا تکلیف به حسب الوسع انسان به مکلف په انداز د وس باندې چې په اختیاري قادر نه نو په استراري قادر بس استراري باندې کوم وینه اوته هغه اوته هغه باقي چې پاتې دا غاتي اس پاکه صلی الله علیه وسلم خدای دې خیر ته واچي خدا دا شرط اقسام ذکر خل خدل شرط ذکر کړي شرط علي کوایا دا شرط په ذابح کې ده شرط په ذابح کې ده شرط دا د زبه د زابه د پاره چې زابه صاحب ملت التوحید جدا چې ختم د ملت توحید یا خو حقیقتا یا ادعاء موږ تاسو صاحب د ملت التوحید صواحب یا لکه د ملت التوحید یا د نصبه او اعتقادا حقیقتا او یا یا دعوه ملک کتابی اهل کتاب خدا دا هغه کې شرط دا چې په وخت زوی په عزیر علی السلام د عیسی علی السلام نوم نه اخلي چې د خدای نوم ور باندې واخلي بیا به حلال او کله عزیر علی السلام نوم واخلي او یا مسیح علی السلام یا حلال لکه مسلمان چې دا بل چانم کې واخلي وما وهل به لغير الله ان يكون صاحب صاحب من التوحيد اما اعتقادا كالمسلم او داور كالكتابي ومن شرطه شرط هذا ان يكون شيبه دا ذابها حلاله حلال بني يعني حالت احرام کې بني خدا شرط په اعتبار ذکر سره په اعتبار نفس ذبي نه ده نفس زبع لکه سړي احرام ترلیم کولای شي کوم څه مسله باندې زبع د اهلي حیوان کولای شي کوم څه مسله دا هغه حالت احرام یا دی ان يكون حلالا چې دا زابه به حلال حالت احرام کې به یو خارج الحرم خارج لکه د سنبي دا حرام نه وي ان حلال وي حالت سکی وي احرام کې نه حلالي او بیا هم چې الک کار ولي چې کوم کار به ولي د حرام شریف نه غیر حرام ايش مسله بیا د نصدق چې حرام حالت کې نو بیا خو نه حرام استره سره به عرض سره حرام ها سید البر چې کوم د وچه الک کوي ښکاری خو شو مثلا او چې حالت احرام کې نه یې نو بیا ښکار الکه حرم دخول کې نه سي کوله اگر که حلال یې چې بهري به کوله خو شو مثلا نو ورسې دا ان شاء الله تفصیل راځي علامه نو بین ان شاء الله تعالی شرط حق سید دا شرط په حق ښکار کړي تعالی د مشرک نم دال خړلې بیا د نفس هلکه انت مراد طعام مخصوص طعام ده شغاله کې حلال شوی سي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم تاسو حلال په دې وخت کې مليان تاسو خارج ملکونو ته وځي سفر وکړي ان شاء الله تبلیغ سفر وکړي یا څنګه کوم نه کوم تدریس هم ضروري ده تبلیغ هم ضروري ده تصوف او ټول شو به ضروري دي دا دین له شوبې دا به ټول کوو ان شاء الله څومره شوبې چې اسلامي سیاست پکو الله دین کې به جهاد هم کو د خدای لپاره مقراسی یا د نس د تاسو روزي ملکونو نو هغه ملکونو کې تاسو احتیاط دا کوئ چې غوخه شته ونه کافر ملکونو کې چې مسلمان خطاب خیر خو د کافر نه وکه مال بلکې امریکای کې مال امریکای ولا مو اهل کتاب نه دي پورا یا څنګه خبر یا خو عیسی علی السلام ته خدای وای یا د خدای زوی ورته وای یا صالح السلام او اسم الحد دي خپل عقیده باندې پاتې نه دي نو ډېر احتیاط ور سره وکړي خلا علا کل حال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم خدا خلاص وخ دا نو شرایط درته ذکر کړي ويحل حلالي کې دا مذبوحه اذا كان ذابه يعقل التسبيه چې بسم الله پیژني څنګه پیژني د شي پیژني چې دا بسم الله محلل ده د دې مصبوحې د پاره چې زه نه وایم بیا حلالېږي نه یا د نسخ خبره کومې پرې ښودل داسې به یې پېژني وذبها او دا ذبح به هم پېژني څه مطلب به پېژني چې ذبح څه ته وایي مطلب دا دی که تفصیلا پېژني او که اجمالا پېژني ولې که اجمال وکړي وانه خو ټول امیان غریبانان ځنوي هغه د مسکول سره پیم نه ځنی هغه د مسکول سره بلاد چې دوره پیژنې چې دا زبر دې لپاره چې ویني ورنه توي سي او حلاله سي بس دا کې کافي خو شي مثلا باندې ها ويثبت او دې به قادر وي په دې باندې چې دا رګونه پرې کولې کمزور سره بابا دې لا شریک د لکه دغه دغه کیږي هغه په نور کوم چارو سره بزان ته حلال کی یا نه زه جوړ به د غوا د قرمی په ځای باندې خپل خپل حلال کړي ها نه دغه بابا هم کتل یا د دې څه دي تاسو څه سړي ويصبر اه وزبط الزبع يقدر على فرج الاوداج چې دا رګونه و پرې کول چې زور طاقت به یې پکې یا د نور وان کان سبي اگر کدا زاده سبي وي هم مجنون ممنا د مجنون ماتو ده هغه یو مخ چې پر مجنون هغه غریب څه پیږي یا د نس او عقل سره ستنه نو بیا به یاخذ التسمیه او زبیها او بتو څنګه کراش مجنون مرا سره ماتو ده ماتو ته وي چې کله کې خبرې کوي څنګه وسیاري کله غیر وسیاري کوي پښتو به ماتو کریم غملا کامران وې خزه دې نه او امرا یا خزه دې بعد خلک د خزه لکه د زبیه نه نفرت کوي یا د نسوا بعد خلک زوره دیندانه ولا که سلیم د دیندانه پښتو د پی خلا او او امرا یا خزه هم خو چې پرې پويږي چې بسم الله سره پاره سره وایي او دا حلال ول څه دي پاره دي او رګونه پرې کوي خلاص اما اذا كان لا يزن کچې نسو یا لکه حلال ول لا سر یک دی دل بسم الله چل نو ترات بسم الله سره څه دي پاره وای ها پښتو پیږي او ذبح دا ولې زکوم دې باندې نه پیږي سبحان الله ډېر خطرناک خبره لا تحل سره حلالا نه لا تنسر حلام فرشه مالا لو خدای ته کوزه مزه اچھا د چالو پلاس کې مور کوي واکه تر مخ پښتنه جن کې سدا بسم الله موږ ورته وایي چې لپاره وایي مثال په تور امتحان ونه والي ځنې چې لکه ټول اغسر خراب وي پښتو نه پوهیږي او دا بسم الله ویل علي راځي چې کله اراده سره وته وسعت القصد ما ذکرنا او سې کېدل لقص علي چې کله په خپل قصد خو پويږي کنه هم تاسو وایي یو سړی له سنت نه ده ډېر د خلک څه چې سنت نه اصله پوي عقلا مختون دا دواړه پر دواړو څه به جایزه ده دا مختون ذکر ذکر کړي چې مختون خاصه جایزه ده خدا مختون څه ټول د باب ذکر رضی الله ابن عباس روایت استاف ماشره کې تللی ده چې لکه د عقلف اغنه سي کیږي دا زبره چې ته مې بیګا په نظر راغی خو شو مسله باندې خلاص ها خاله سوال ما ذکر نه جاتې هغه دلیل چې من مخکې الک کوي ذکر ته الا ما ذکرت الا ما خطاب عام مسلمان کتابی ته شامل ده نو عقل خلک مسلمان خو ده کنه بسم الله مرتضی فشلک سامان الک خلک مخطوب پیږي خرج سنت خلاف تخلق مختون و اطلاق الكتابي يلتزم الكتابي ذمي کتابي کنه مسلمان ملک اوسېږي جزيه ورکړي هغه هم حلالول شي حربي چې دا له هر کیوې چې د مونږ کلی تراش په غیم سره ذبح کولې والعربي کتابي عربي وتغليبي دا بني تغليب وقبيله دا اهل کتاب چې دي دا کوم اقسام چې ذکر شول دا ټول ادعا وي موږ لوی موحدین دي قال ولا توکلوا سبيعه المجوسي فاتش پرست سبيعه به نشو کولای چې قول علی الصلاه والسلام سن بهم سنت اهل کتاب تاسو دوه سره د معاملې کوي لکه معاملې د اهل کتاب دا من خپل ملکی شهریت ولا ورکوي ټولو کې شهریت ولا ورکوي اسلام ور باندې پیش کړي چې اسلام قبول کو فبها چې اسلام قبول کو تاسو ملک وسیدل بیا جزیه ور باندې مقرر کړي یو خبره واوري غیر ناکهی نسائهم کله سره به نکاح نه کوي تاسو ولا اکلی زبائحهم او نه به تاسو خورون کله کوي ها د زبائح د مسبوحو د دوی د به کله سره نکاح کوي وایم خا نه دا خبر ګوره مسلمانه خزه کتابي سره نکاح نشي کولای مسلمانه خزه خزه مسلمانه او خاوند شوهر کتابي دا نکاح جائز نه او نکاح د کتابي د مسلمان سره جایز ده چې کتابي وي او مسلمان خاون سره نکاح کوي دا جایز ده ځکه چې د مسلمان ته خدای شرافت اسلام په وجه ورکړي او خاوند کتابي وي دا خنات ستونه پری او که مسلمان زوج وي اسیم زوج له پاسه ده نو که خزه کتابین پر خو دې وخت کې د اهل کتابو کوم خزه دي کوم چې ځان ته اهل کتاب دې سره ډېر احتیاط پکار ده وختو په کې نه په اختلاف هم تاسو ته یاد زمونږ ده ایمن شافی منځ کې په تقدیر خلا لانه لا دا توحید دا مجوسی دا دعوه د توحید هم نه کوي عقیده خو نشته توحید خو دعوه هم نه کوي فنعدمت الملت منعدم تلک رخص ملت اعتقادا او دعوا دوال کتابي خبر ک حقیقتا د توحید معتبر نه ولی څوک پر چې رسول الله مبارک رسالت اقرار ولکه په دې وخت کې توحید اقرار قابل اعتبار نه قال اول مرتد ده مرتد ولا ذبيحه سينا لانه لا ملت له دا حضور دروس نش لسره ملت نستا لا مثل لا ملت اي لا دين له فانه دا مرتد لا يقر على ما انتقل اليه مرتد نه پاتې کیږي پاغي دین باندې کوم دین ته چې د انتقال اسلام نه کړی ځکه هغه حق یا توبه ده واپس اسلام ته واپس کېدل دي هي مصير هي په تور باندې سر کټ کوي اوس یې مسله باندې چې مذکر وي او چې مؤنث وي یا لکه توبه ده او یا ابد الابد جیل سو پر جیل کې یا مرشي او یا واپس لکه توبه او بس مسلمان شي اوس یې مسله باندې بخلاف الكتاب یو يهودي ده هغه نصراني څه یا نصراني ده يهودي څه دې به څه چل کېږي دی وایي بخلاف الكتابي ذات حول الى غير دينه چې کله واوري خیر د خپل دین نه لانه يقر عليه هغه پیغه باندې مخکې يهودي اوس نسواري لکه څنګه سره مخکې نسواري اوس څه شي يهودي څه خبره عندنا موږ مذهب باندې فيعتبر په وخت زبې کې هغه دین معتبر چې کوم دین باندې دایسته کچې ته يهودي او نصراني مخکې اهل کتاب اوس هم اهل کتاب ده د ذبیحه جایز ده چې د خدای نوم ور باندې واخلي او که يهودي و او لکه مجوسي شي بیا ذبیحه جایزه نه ده وشو مثلا فيعتبر معتبريږي ما غدين هو چې دا, دا مرتد عليه په دې دین باندې عند ذبح وقت ذبح لا معتبر نه ما هغه دین قبله مجوسي ده کوس وساله کوي يهودي شو او د خدای نوم ور باندې واخص ته به باندې نو دا حلال اصل نو وخت زری د دین معتبر ده چې دین الکه دا فامیله کې توحید باندې دو کنه ده که فامیله کې توحید باندې په وخت زری کې دیان مستق او که فامیله کې توحید باندې په وخت زری کې بیا مخکې حالت اعتبار نشته قال والوثني بتفرس لانه لا تقصد المله والمحرم هغه په حرام کې چې وي یعنی من الصيد ښکار کول نه بن شوی دا هغه نه چې ذبیحه جایز نه ده چې د ښکار نه وي د څه هغه نه چاله کوي اهلی وي او زبر کوي لکه کنه زبر کوي اجان صاحبہ وکذا لا یکل ما ذبح فی الحرم من الصيد نو مش خلل ما هغه مذبحه چې زبر شي په حرم کې د صيد نه د ښکار ابو خلل نشي والاطلاق في في المحرم ينتزم الحل والحرم چې چا حرام تړلی هغه په زمين حل کې وي او که په زمين حرام کې وي هغه چې ساله کوي ښکار وکي د ښکار خوراک ناروا نه دی خوري نه بل خوري څه شي مثلا وذبح في الحرم ذبح کول په حرم کې چې حرم شریف په دې کې د خود ښکار نه د څه نه د ښکار نه کوم محرم وي او که غیر محرم وي د ټول لکه ذبح په حرم کې د ښکار نه دا نه روا ده څه دي نه روا ده نو چې ناروا دي نه به په خپل خوري نه به په بل باندې لکوي خوري څه مثلا وذبح في الحرم يستوي برابر ده فيه فليذبح الحرم الحلال اي رجل حلال والمحرم رجل محرم وهذا ده حكم ثابت ولي لان زكاه فعل مشروع ده زبكول مني ده لا الاول دا ليش يو فعل چې شريعت ولا اجازه ورکړي د محرمون وای محرم الکه دا حرام پرې شوی ده لنفس الله جل فرمای لا تقتلوا الصيد وانتم حرم تاسو مقتل کوي ښکار په د حال کې چې تاسو له کوي په احرام کې یا وانتم حرم چې تاسو داخل فی الحرمیه تاسو داخل فی الحرم فلم تكن زکات دا زکات وای را زکات په مشروع طریقه لاره کې په غیر مشروع طریقه غیر مشروع نو چې الکه اگر کې سیز مشروع وي خو چې ذریعہ او سبب غیر مشروع نه مشروع شي ځکه قانون دا چې سبب غیر مشروع نو مسبب نه سو ګرځي خلاف ما اذا ذبح المحرم خلاف ته مستج کله ذبح کی محرم غیر الصید غیر د ښکار حیران ته هغه د کار باندې چارو را باندې کړل حج ته تللی د بل ملګرو ته چې جی دا خو لږ را تعالی ته چې حلاله ولې نه ساو دا راوي درس درس درس لږوي وشته مزه خو کوي او ذبح فی الحرم یا دغه پر سره مذبوحه په حرم کې خو غیر د سید څه شموله هغه ذابح حلال وي او که ذابح هلکه محرم حرام نه وي صح دا صحیح ده ولی لانه فعل مشروع ذبح په حرم کې د غیر سید یا ذبح کول په حرم کې د غیر سید چې د چا طرف دی دا فعل مشروع ده ولی مونږ یې من دخلو کان عاملا د خدای عمل په دې آیات کې انسانانو ته ورکي ګډانو له نه ورکي دومره خبره ما عامه کوخه اذ الحرم لا يوم الشعر حرم عمل شاته نه ورکي چې څوک په یې نه ذبح کوي چې ګډ بم څوک نه پکې زب کې غوا بم نه زب کې چې دا بم معمول یا لکه څوک وینه هغه عمل په اعتبار انسانانو سره نه په اعتبار ده حیوانات اهلیه وسره وکذا لا لا يحرم ذبو على المحرم دا شانتا حرام نه ده ذبح کول الکه د ګډ او محرم باندې ولی لئن خلق ځکه چې هغه نس کوم راغی لا تقتل الصيد انتم حرم اخاص عام خاص او خاص خپل مهره پوری خاص هغه حکم عام نه ګرځي تر څو پر دلیل الک العموم رانه سي دلیل عموم نشي قال تمپره شیو کا ذبح کیسا ہے حالانکہ والا کے ساتھ علی کے نام بھی لیتے ہیں کہ دی علی رضی اللہ عنہ اخر جنت سے